او لاندې کونسي پرانی سیدو ته ضرورت نشته عند الاحناف ابراهيم نخعي رحمت الله عليه په قول باندې منفوذ دي یا منقوز نقض ضروری دی ویتبا کونسه به فرار دي او بیا غسل وکي په قول د ابراهيم نخعي رحمت الله عليه حنابلو حنابلو پر ځبان دي دا غسل د جنابت ته نه مذکور د پاره نقض نه ضروري هغه غسل د حیض او د نفاس نو بیا غسل د حیض او نفاس کې نقض ضروری دی دا مسلک د حنابلو او د زوی پر واکه ام سلمې تپوس په خپل وکړو زدا چې زنانه ماشد د زفر راشي زدا سر د ویختو کونسي چې ډېر مضبوط او کلک جوړو نو غسل حالت کې نقض به ضروري وي ام سلمې په خپل تاسو وکړو یا ام سلمې ځان نو تاسو نه کوي بلکې یوې زنانه د پاره تاسو وکړو نینی امرات ناشد ظفر راسی ام سلمې په خپل ځوای یعنی یو زنانه متعلق تاسو کوي چې هغه زنانه وایي چې زما د سر ویختو کونسي چې کله کې تړم درې لپې اوبه واچو یعنی نقص ته ضرورت نشته وی اصابت د اوبو ویخونو ته پکار دی ثم تفیدی علی اثار جسدک فاذا انت قد طهرت بس پاک شو ځان نه ولي وای ای هغه وای چې زه د کونځي ویخته جدي کلک تړم غسل د جنابت کې نقض به پکاري پاتې شو نه ونه وینم دانشته کله حدث لا شوی دی او که حدث لا شوی بعد الغسل بیا وضو ولا پکار دی لیکن غسل وکړو بیا متصل افدس کوي نو د دې افدس حکم څه دی د مختار کې لګي دا بدعت دی ځکه دا وضو ثواب نه لري مې څه عبادت کړل الوضو بعد الغسل کراهت دی قال حدثنا عبد الواد کې فسالت لا النبي صلى الله عليه وسلم بما انا وقال لي واغني ذي قرونك عند كل حفلاتنا دا لپ واچلو نو دا لپ سره داسي ویختلو داسي زور ورکا واخذت بيد واحده فثبت على هذا شق اخرى على شق الاخر یو داسې بل دې طرف باندې بل دې طرف باندې نو بیا دا غسل کول د جنابت نو ویختو پرانه سیدو ته ضرورت پاتې شو قال حدثنا نصر بن علي قال زنانه ویختو بیا بیا منغزولونه ځکه منغزولو کې ویختو وزي نو بیا د بیا د منګزولو نه بچ کولو لپاره زماد لګی دا چې سلیخ لګی نو چې سلیخ لګولو نو مولوی فرمای کلا نغتسلو مونږ به غسل کول وعلینا الزماد مونږ به داسې نری سلیخ لګولو په ویختو باندې چې ویخته منتشر نشي ګډوډ نشي جنابت حالت کې غسل کوي نو سر ادګری ویخته وینځل په تخم ختمی سره دا مسنون طریقه ده تخم ختمی دا ابو کې واچي نو ابو د شی ملایم ګرځي لایجن ګرځي ابو او هغه ویخته خو ختمی باندې بیا سر ویخته د ګری ویخته وینځل شي نو ویخته ملایم شي نرم شي خوشکل لري کوي او دا سنت دی دا احیاء د پاره سنت دی موږ اموات د پاره فقط فرض کړي تخم خدمت باندې د مړي ګرا او وخته وینځي نه نه دا د مړي د پاره یوازې نه د ژوندۍ د پاره کله سنت باندې عمل پکار دی تخم خدمت وو کې واچي نه ابو لالجن شي او پاغه سره د سر ویختم نرمی پنځارن سری تخم خدمي وته د هغه تخم ابو کې واچي نو هغه ابو ملائم شي ویخته ورته نرم شي او صفا شي النبي انه كان يغسل راس بالختم نبی اسلام تخم ختمی باندې کله کله خپل سر مبارک به وینځلا وهو جنوبن یشتجی بذالک بس دې په دې باندې اکتفا کول ته مې خدمت ابو کې واچل ابو ملائم شوي ولا سب علی الماء باب ما يفيز بين الرجل ما يفيز بين الرجل والمرأة من الماء سره او خزا یو ځای ودی کیږي او دا غنه چې کومه مازی خارج شي نو حکم یې څه دی نو چې کومه جامع سره مزي لسدلې هغه ځای دی ووینځي او وضو دی وکي باما بابن فی ما یفیز بین الرجل والمرأة من الماء انا فی ما یفیز بین الرجل والمرأة من الماء قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ کفا مما یلف ببرواغت یصب علی الماء او وبو واچلو هغه ماضی باندې علما هغه ماضی باندې ثم ياخذ كفا مما ثم يسبو عليه بس دا غسل یعنی که مزی جامع وغیره تر رسیدلې ناغه جامع وینځل پکار دی بس دا کافی ده او خروج د ماضی موجب د غسل نو موجب د وضو حج مزی نجس کپڑے ترو لګی دا نو وینځل ولا پکار دی مجامعه معنا جمانه ده مجامعتها مساکنتها معها په یو کمره کې وخت رول جائز انس بن مالک ذکر کوي ان اليهود يهود دا طریقه وا ساکنون فی البیوت حایزو سره یو ځای کمره کې پاتې کېږي کو نه مشړای واسنعوا كل شيء غیر النکاح او کوي دوی سره ټول سوزونه ها وته ناروا دي مباشرت معها جائز د ما فوق الازار جائز ما تحت الازار د زنګون نکتا د نامه نه پورته جائز هاذا اسم اشاره محسوس مبصر ذلی نه ده نه پریدي دا سړی دا شی من امر نه الا قال فلا فی نو سید بن حزیر عباد بن بشر رال النبی علیہ الصلوۃ والسلام تاغیر یا رسول الله یهودیان دا چې دا کوي افلا ننکعهن فی المحیض من دی حایزو سره په وخت الحیض کې وتی اونو کو چې دی خو غوسه کو چې دوی خو غوسه کو یو جان داسې وای فتمعر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مخ مبارک بدل شو دغه دلته خو نه سره غل دي جما خو حرامه قطعی دي یهود خپه کول د پاره د نس خلاف نه د پکار کړ فتمعر وجه رسول الله حتى ظننا ان قد وجد عليهما مونږه خیال وکړو چې نبی اسلام دې دوړ باندې خپه شو په دې سوال باندې خپه شو فخرج دې دوړ لړ فاستقبلت ما هدیت من لبن الى رسول چا پي راړه هدیت نبی اسلام ته انا نبی اسلام فبعث في اثارهما دا ملګری دوړ راو بلای مخکې پای نو چې پای کې اوس کوم فسقاهما فظننا انه لم يجد عليهما د صحابه د د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ غره ده ک عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه غره ده عبد الله بن مبارک نه تاسو شو نو د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه سترګې دوه خونه ډکې شوې وی عمر بن عبد العزيز امیر معاویه رضی الله عنه چې په کوم اسبر جهاد کړي او دوړه ورته رسیدلې ده نو دا هغه دوړه هم د عمر بن عبد العزيز نو چته به وجه صحبت النبي صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام صحبت لوی شی دی به وجه صحبت النبي صلی الله علیه وسلم سره دین چې دنیا عدل د ټول د دنیا عدل د صحابه او نه بعد یو طرف ته کی د عمر بن عبد العزيز عادل بل طرف ته کی نو د عمر بن عبد العزيز عادل دا نه اوچت پښوی او بل ټول دنیا ظلم یو طرف ته کی حجاج بن یوسف ظلم بل طرف ته کی نو دا ظلم وچت دی هغه وخت کې ازمن وخت کې د امریکای او د مشرف ظلم ډیر وچت دی پښوی فرعون نو مشرف لوی حرامي دی فرعون مو جنکې نو وجل دا دا حافظه دی وجلی خو هغه بیا راهي ملاو ده نو موږ دا خیال وکړو چې نبی اسلام به دې باندې په غوسه شوی وي فظننا انه لم يجد عليه ما عبد الله بن مبارک د اوخ سترګو اوخ نه ډکې شوې په د عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه مرتبه ډېر لوی ده خو د صحابي مقام ته کله رسېدي شي مرتبه لوی دا خدای امیر مهاجر ذلانو د اس هغه دوړه د عمر بن عبد العزيز د ټول عدل نصاب نه اوچت دی به وجه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم من دا خیال وکړ چې خپشوي به نبی اسلام فظننا انه لم يجد عليهما نو دا ټول اولیاء د یو صحابي مرتبه ته نرسي نو صحابه دي زمون خیال دا و چې نبی اسلام به خپه شوی پکې نه خپه شوی نه دي نو صحابي عالم الغیب نشي کېږي نو ولی بكم ځن عالم الغیب جوړ شي قاسم رحمت الله علیه موږ فرمایل ګوره صحابي ده فظننا من دا خیال وکړو چې نبی اسلام خپه شوی دی پکې نه نبی اسلام نو خپه شوی بیا ما به هغه هډوکی نبی اسلام له ورکړو فیضو فمو فی الموضع الذي فيه وزعته نو هغه ځای باندې خله مبارک بکی خود کوم ځای نه ما غوښه شو کولې و از حایزم واشرب شراب ما ببوس کړي فاناولو ما نبی اسلام له باور کړ فایز فمو فی الماز الذی كنت شرم منه کوم ځای ما ابوس کړی هغه ځای باندې په دیهان مبارک له ګل ابوس کړی نو مباشرت مع الحایزه ناس ولاړه وغیرہ کور کې پاتې کېدل حایزه سره جائز وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان اسلم يزورا في اجري نبی اسلام خپل سر مبارک زما په غي کې به غي کې کې خود فيقرأوا بیا قرات به کول قران به وي وانا حای نه سره مباشرت دا جایز دی یو ځکه نه سولاله خبره ترې یو ځای ډوړې وبو دا ټول جایز وانا حای خبر پوه شو یا مطلب دا خمره په مسجد کې دی او نبی رسول الله عائشه دواړه په حجره کې دي هغه په دې د جماعت نه راوخله نو ماوی انی حایزن نبی رسول الله ان حایزات کې لایت فی یدی کې ستا دم حیز پلاس باندې خوندې لګېدلې ادخال جائز دی دخول ناروا دی داخلي دل حاجی ته مسجد کې ناروا ده ادخال الید جائز یعلم خطابی ویلو دا حیزتی کې ویل د پکار د ملحز فار چاته په پلاس باندې حیزتی کې حالت الحیز پلاس کې نه ده حاصل دا دخول د حاجی فی المسجد ناروا ادخال الید وغیر جائز نه معاذ مشهور تابعیه را ان امراتن سالت عائشه تا یوی زنانه تپوز کو د عائشه نه او داسې مسله کې نو مخفل ذکر کوي د مسلم روایت کې پخپل معاجی پخپل تپوز کړی د عائشه نه دا د خوارج مسلک دی چې مزبم قضا کوي د روزي قضا بم وي تشه تحروريه خو نه د خوارج مسلک کې خو نه ده یا مثلا معاجه داس الفاظ ویلو دا سو وجه دا چې د مزونو قضا د روزو قضا شته ده د مزونو قضا نشته حالانکه مز خود روزي نه ډیره اهمه ده نو دا څه وجه ده نو د ویډیو نس راغلی ده په یو مسله کې بیا څه وجه ده دا خو د خوارج طریقه به وي پښوی د نس په مقابله کې عقلونه جنگول احروري تنن چې لقد كنا نعيش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او نبی اسلام خو چته ویل نه ها دغه امهات لا د عذر په هیده او د روجو قضا کول د مزونو قضا نه کول دا تر نس د پدې باندې ورنه نبی اسلام ویل چې مزونو هم قضا وکړي قلنا نحج عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا نقضى ولا نمر بالقضاء موږ دا قضا نه کول د مزونو او د روجو قضا کول نه وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو قال اخبرنا سفيان عن ابي قضاء الصوم من تامر کېده په قضا د صوم باندې ولا نو مر به قضاء الصلاه د قضا د صلات باندې موږ امر نه کېده